او دا ویل شي چې دا غي جوابونه الله رب العالمین کوي نو په دې آیات مبارکه کې راغلي یو دوه شبهې دي سرګري یو اعتراض او شبهه دا وه يهوديانو الكريم صلى الله عليه وسلم لويلي چې موسی نبوت او پیغمبري ذکر نه منو چې سليمان عليه الصلاه والسلام له پیغمبر وي او ته هغه د الله نبی مانی حالان کې هغه جزور نعوذ بالله او بیا ورسته په آیات کې د دې شرمې جواب کیږي چې دا اعتراض کړو چې څه خو جادو ته کفر وې اعلان کړه اسماني علم دی الله ملائکه له کوله ملاغي جواب ورسته بیا په آیات کې شي چې دا د خلقو د امتحان لپاره وو نو کله چې سليمان عليه السلام وفات شو نو شیطان په انساني شکل کې د خلکو لراغی او ورلوي چې دی سليمان عليه السلام په تاسو باندې دا دومره لوی بادشاہي د جادو په وجه کوله او که تاسو جما دا خبره نه منئ نو دوی وګورئ د دې د تخت او د څنګه د ده د تخت او د کمرې لاندې د جادو کتابونه خښ دي نو چې خلک راغلل هغه ځای وکتل شو کتابونه یې وویستل حالانکه سلیمان علیه السلام دې لپاره دفن کړي چې خلک د دې کتابونو نه سحر او جادو نه زده کوي نو دغه کتابونه چې کله رويش ته ټول خلکو بیا د دې سحر او جادو زکولو نو دغه واقعیا په دې آیات کې ذکر کړي و ما کفر سليمان کفر نو کړ سليمان عليه السلام ولكن الشياطين كفروا لیکن شیطانانو کفر کولو يعلمون الناس السحر چې تعلیم ورکول خلقو له جادو نو دغه کاهنانو دا جادو بیا کتابونه پیچل بیا سليمان عليه السلام چې کتابونه راغون تل او د خلیکل دا غي وفات نرستو شیطان خلق لو چې سليمان عليه السلام دا بادشاہي دې جادو په وجه بولا او کنه منئ نو تاسو دغه کتابونه د دې د تخلان نه ګورئ نو خلق دا کتابونه راوېستل سحر او جادو شروع کو او نسبت بیا سليمان عليه الصلاه والسلام لکولو ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر مفسرین او اهل علم ذکر کړي چې دا آیات دلیل دی چې تعلیم د سحر د اشاعت او د عمل لپاره دا کفر دی په دې کې اهل علم اختلاف دی چې آیا سحر او جادو کفر دی کنه وما يعلمان من احد او تعلیم بنور کو دی دوارو هچاتا خودن بین قول یوتن لا حتا یقولا تردی چی دی دوارو ملائک بویل فتریشی دی نصیحت بانی انما نحن فتنة فلا تکفر یقینا من امتحان یو تاسو دفارا نو کفر میں اختیاروا په سبب د جادوګرۍ باندې دا د دې دا غدوې شبهه جواب ده چې ګوره ته هو جادو د کفر وې اعلان کې دا آسماني علم دې ملائکه پر ایمان دراس بل کړیو الله ملائکه له هو له نو جواب دا ده چې ملائکه له الله دا علم ټول او چې خلق له تعلیم ورکی وضاحت ورلو کی دې د پاره چې خلق له پته ولګي او ځان ته بچو ساتي او دا علم چې غیل ورکړل شو ملائکه له نو دا د خلق د امتحان او د ازمایش لپاره او هغه د خلق له وضاحت کولو چې ګوره دا فلانه لفظ په فلانه طریقې باندې وې نو دې نه بیا جادو جوړیږي شهر دې جوړیږي نو د دې نه ځان بچ ساتي لکه یو استاد کول شاګردانو لا تعلیم ورکي او د سود او د ربا غ مسائل ورله بیانې چې ګور سود دی لوي چې په دې طریقه باندې تا غټو کا منفعت به حاصل کو دا دا مطلب نه چې شاګر لوي چې سود شروع کا چې صرف هغه فرق وکړي د سود او د تجارت په منځ کې نو دا دو ملائک الله را لګلی هاروت او ماروت چې خلق لا د جادو په من کې خرق او خیبور چې پیغمبر در لسر وړي نو هغه معجزه ده او دا عام خلق چې شکای نو دا جادو دی نو دې خلق دا غینا غ جادو ذکر هغه ور لدی د پاره نو خو دل چې تاسو په عمل وکړي دې د پاره ور لقول او ځان چې وجو ساتي نو دی خلکو دی بدبخت او پاغه باندې عمل شروع کو جادو کولو حالان چې ور لدی د پاره نو کو لدی د پاره او ځان ته بچو ساتي دا حدیث پاک کې راغلی امام بخاری دې سر کړه حذیفه رضی الله عنه وی چې کان الناس یسالون رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني عام خلق صحابه کرام مدنه کریم صلی الله علیه وسلم نه خیر ته پوښتنه کول او ما به د شر ته پوښتنه ولې حذیفه رضی الله عنه د شر ته پوښتنه کوي مخافه ان یدرکنی ما سره دا یې راوښه دا شر می راګیر نه کی چې سبای د پیژنم ځان ته نبش ساتم وما انزل على الملكين تفسیر مدارک ذکر کړي چې دا یا عطف نه په السحر باندې نو معنا بیا دا دا تعلیم له نور کول خلق تعلیم به ورکول خلق ته د جادو او دا غسو چې را نازل کړي شي په دغه دوه فرشتو باندې وما انزل على الملكين دی شیطانانو د خلکو له سحر تعلیم ورکولو او د هغه څو چې را نازل شي په دې دوه فرشتو باندې د دې تعلیم د ورکولو دوه تاسو له جادو کولو په دې عمل شروع کړي یا دا وما انزل علی الملکین عطف دې په ما تتلو معنی نو بیا معنا او مقصد دا دی روان شیو دا خلق دا غص پسې کرا نازل کړي شیو په غو فرشتو معنی هغه له الله خولي چې خلق معجزه او جادو او په جنې په دې کې فرق وکړي نو دای جادو راغسته او پاغه عمل شروع کړو وما انزل کی داما یا نافیه دا نو معنا دا د نو نازل کړه شوی علی الملکین فجو فرشتو باندې د امام قرطبی رحمت الله علیه رجحان دی طرف لري چې دا ما دی نافیه شي نو بیا د فیتعلمون منهما مقصد دا دی چې د خلق با د زب په تور باندې د خلق نه جادو د دین جادو د کولو او د ابن جرير رحمت الله عليه په تفسیر کې رجحان دې طرف لري چې فما انزل کې دا ما موصول شي نو معنا بداشي وی بتابداری کو لرا غجادو چې نازل شوه او په ملائکه باندې نو بیا په دې اعتراض راځي چې دې ملائکه د خلق له جادو له خونو نو دا غي جواب دار چې دا جادو د دې لپاره او چې ځان ته نه بچو ساتي وما انزل على الملكين واغسو چې نازل کړي شو فاغو ملائکه به بابل په بابل خار کې هاروت و ماروت چې یو نوم هاروت او د بل ماروت او د دې هاروت ماروت متعلق چې بیا مفسرینو کوم قصه واقعیا ذکر کړي او دا حدیث ابن حبان رحمت الله علیه ذکر کړ په خپل صحیح کې دا رنګ نور اهل علم او ابن ابي حاتم رحمت الله علیه په تفسیر دی چې ملائک الله رب العالمین لویلی چې وګوره بني آدم ستا نافرماني کوي چې دنیا له دې کېدلې نو موږ به نافرماني نه کولا نو الله دې نه یو څو ملائک دنیا له رولې دل چې تاسو امتحان غواړي دې چې نافرماني کوي کنه بیا د ازمایش او د امتحان د فارد له یو زنانا زهرن باندې راوستې شو دای اغینه د ګناه مطالبه وکړه هغه ورلوي چې تاسو سره د ګناه او بدکاری سره نه کوم چې الله سره مشرک دي کړي دی ورلوي چې شرک خونه شو پیدا ورلې او ماشوم راوستو چې قرار پوری تاسو سره د بدکاری نه کوم چې دا ماشوم مو وجلې دي دی ورلوي چې قتل النفس ډېر لوی جرم دی دا کار نه شو نو بیا دې مطالبه وکړي شراب وسکي ویلې چې شراب وسکل په نشه کې شول نو ماشوم مو وجلو شرک مو کو بشارین ور سره وکا نو الله رب العالمین دا زهر نه بیا وې سورې جو کو زهر د سورې شو کو اسمان کې او دا ملائکه بیا په بابل خار کې په یو کوی کې د جبی نه یا رسین اویزان په سزا ورل ملاوی دا نو قران کریم ګڼ آیاتونه دي په دې باندې چې ملائک معصوم مخلوق نه نو دا قصه او واقعات چې ذکر کړي دا د اسرایلیاتو نه ده نو قران او د سنت صحیحه مخالف ده ملائک د الله رب العالمین دمر تاجدار مخلوق د امام ترمذی رحمت الله علیه په اسناد حسن سر حدیث په خپل جامع کې ذکر کړی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام یو ځل صحابه کرام نوې کیف انعم وصاحب القرن قد قد التقم القرن زه څنګه خوشاله ژوند دې څنګه خوشاله شم حالان کې صاحب د سپېلۍ اسرافیل علیه السلام سپېلۍ په خوله کې نیولې او په دې انتظار د غوږ یې چې الله به څه حکم کوي چې په دې سپېلۍ کې کوکه او حرکت نه کوي او سترګې د عرش طرف له پورته ځړېږي سترګو د حرکت د دیو جن نه ورته چې اسنا د سترګو د رف ورکم او د الله حکم کوي باغې کې تاخير ولې او خودن نقول دې دوار فرشتو تعلیم نور کونو هچا تا حتا یقولا تر دې چې دې دوار بوول د نصیحت په تور اول به خلق کوی کوي انما نحن فتنه یقینا من امتحان تاسو لپاره فلا تکفر نو ته کفر مې اختیار وا کافر کیږي په سبب د جاګرې